بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم سیده ودریګا کما امرت لګ څنګه چې حکم شوی تا ته ومن تاب معك وغسوک چې راګرځي ستا سره تاب توبه بس من راوګرځي هغه سره ولا تطغوا سرکشی مکوي انه بما تعملون بصير یقینا الله دې تاسو په عملونو خبردار ولا تركونوا الى الذين ظلموا ميلان مکوي ظالمانو ته فتمسكم النار نو وبرزي تاسو ته اور وما لكم او نبي تاسو لپاره من دون الله على ود الله نه من ولين من اولیاء سوق دوستان ثم لا تنصرون بیا بستایم تاسو امدادونه کړی شي ما اترپو په هغه څه پسې اترپو چې مسکړې شوي دي فی پایږي وکانو مجرمین او دي مجرمان وما كان ربك نه رب ستالی یو لکه قرا چې هلاکی کلو والا لرا په ظلم په زیاتی سره او الوا او وی وسیدون کې دي کلو والا مسلمون اصلاح کوونکی د سینې د الله چې د خلک یې الله یې غر کی ولو شاء ربک که خوخه په زور دی ایمان د رب تعالی جعل الناس نو ګرځولي به خلق لره امه واحده ډله یو په توحید باندې ډله یو د توحید ولا یزالون همیشه به وی دا خلک مختلفین اختلاف کوونکي الا من رحم ربک مگر هغه سوچ رحم وکي په باندې رب ستا اختلاف نه وي بچي ولذالک خلقهم او د دې اختلاف د پاره الله پیدا کړل مخلوق یا ولذالک د رحم د پاره الله پیدا کړی او ټول چې نقص عليك منهم وكلا او دا ټول نقص من بيان عليك تات من انباء الرسل خبرونو د پیغمبرانو نه مانو ثبتو به په ادک هغه چې مضبوطه مو استاد سره په دی باندې وجاءك ورغل تا ته په هذه الحق په دې صورت او یا په دې واقعاتو کې حق وموعظه او نصيحت او ذکر او پند للمؤمنین لپاره د مؤمنانو وقل للذین وهغه کسانو ته لا یؤمنون چې مان راوړي اعملو عمل کوي عالا مکانتکم په خپل طریقه ان عاملون یقین موږ عمل کوونکیو خپل کار کو بیان استاد خپل خو غدانو وانتظروا انتظار کوي تاسو زمونږه د نقصان او د عذاب ان منتظرون موږ انتظار کو پتا سونه د عذاب ولله غیب السماوات خلاصو نه جوړ لاره غره ولله غیب السماوات او خاص الله د پر دی پټ اسمانونو والارض د زمکو الی یرجا الامر او دی الله ته پسې د ټولو کارونو دا کلو د ټولو فعبده د الله بندگی وکا وتوکل علی زانوس پر الله باندې دا وی د تورات اختتام په دې آیات شوی دی وما ربک بغافل ندرب ستانه خبره عما دا غنا تعملون چې تاسو کوئ